بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې د طریقو څخه یوه طریقه تشبیهات او تمثیلات ول نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وعظ او نصیحت پر وخت په ذهن کې په اغیزمنه توګه د خپلې خبرې د کینولو لپاره زیات وخت د سیزونو تشبیه وړاندې کوله او په مثالونو کې به داسې څیزونه راوړل چې خلک به عموما ورسره بلد او آشنا و تر څو چې خبره په ښه توګه په ډاګه شي لکه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي فرمایی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال المؤمن مرأة المؤمن رواه ابو داود ابو هريره رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یو مؤمن یو مسلمان د بل مؤمن هنداره او آینه ده دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مؤمن د بل مؤمن سره په هنداره تشبیه کړی او د دې تشبیه په ذریعه یې د اوریدونکو په ذهنونو کې په اغیزمنه توګه دا خبره کینوله چې د یو مؤمن لپاره بل مؤمن د هندارې په شان وي هنداره یوازې هغه وخت د یو چا عیب څرګندوي چې کله هغه د هندارې په وړاندې ودریږي که سړی هندارې ته مخامخ نه وي نو په هنداره کې هیڅ هم په نظر نه راځي همدغه راز یو مؤمن د بل مؤمن خامی او کمی د هغه په وړاندې د هغه په مخ کې وایي نه د هغه پس شه هنداره یوازې دومره خامی او کمی ښیي څومره چې د یو سړي په څیره او مخ کې وي هغه د ذرې هومره هم پکې کمی او زیاتی نه کوي همدغه شان قدرمنو اوریدونکو مؤمن هم که خپل ورور د کومې خامی او کمی لور ته متوجه کوي نو هغه دغه کس ته خامی پرته له کوم کمی او زیاتی بیانوي که کتونکی په هنداره کې د خپلې څیرې داغ او خاپونه ویني نو د هغو په کتو سره هندارې ته بد رد نه وایي بلکه د خپلو داغونو او خاپونو غم کوي او هنداره په احتیاط سره اخلي او ږدي یې تر څو څه وخت وروسته بیا وګوري او دا معلومه کړي چې دا داغونه او خاپونه شته او که ختم شوي دي همدغه شان که د یو مؤمن په مخ کې د هغه ورور د هغه کومه خامی څرګندوي نو هغه نه خفه کیږي او هغه ته بدې ردې نه وایي بلکه د هغه د مننې په ادا کولو سره ورته وایي که چیرې په راتلونکي کې هم کومه داسې خامي او غلطي وي نو د هغې نه مې هم خبر کړه ما ته وایه یو مؤمن د مل مؤمن هنداره ده د دې تشبیه څخه دې ته هم اشاره ده چې د یو مسلمان خوشحالی یا غم باید د بل مسلمان په څیره کې وکتل شي که د یو مسلمان رور په څیره د غم او خواشینی آثار او نښې وي نو بل رور هم باید په دې غم کې ورسره شریک شي یعنې له هغه سره دا غم شریک کړي او که د یو مسلمان ورور په څیره د خوشحالي او خوښي نښې وي نو د بل مسلمان ورور څیره هم باید د خوښي او خوشحالي څخه وځلیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې لنډې او مختصرې تشبیه په وسیله اوریدونکی څومره ښه پوه او د مسلمانانو خپلمنځي اړیکې په څومره ښه بڼه واضح کړي صرف په دومره لنډه جمله کې چې المؤمن مرأة المؤمن نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روزنې د طریقو څخه یوه طریقه دا وه چې هغه به په خپلو خبرو کې تشبیهات او تمثیلات بیانول تر څو چې د دې خبره د اوریدونکي په سینه کې او په ذهن کې په سمه توګه کینی او هغه د دې د خبرې نه اغیزمن شي همدارنګه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی راوی د حدیث حضرت انس بن مالک رضي الله تعالى عنه دي فرمي أن أبا موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها رواه النسائي انس بن مالک رضی الله تعالی عنه وایي چې ابو موسی اشعري رضی الله عنه ویل چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د هغه مؤمن مثال چې قرآن تلاوت کوي د تورنج په څیر دی چې بوی هم ښکلی او خوند هم هغه مؤمن چې قرآن لولي د هغه مثال د تورنج په څیر دی چې ښایسته بوی هم لري ښایسته خوند هم لري او د هغه مؤمن مثال چې قرآن نه لولي د خرما په شان دی چې د هغه خوند ښایسته خو اما اصلا بوی نه لري د هغه فاجر مثال د هغه منافق مثال چې قرآن لولي د ریحان د ګل په شان دی د کوم چې بوی ښه خو خوند یې تریخ وي او د هغه فاجر او منافق مثال چې قرآن نه لولي د مړغوني په شان دی د کوم چې خوند یې تریخ او بوی هم پکې نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤمن او فاجر او د هغوی د قرآن ویلو او نه ویلو د عمل اغیزې د محسوسو سیزونو او شیانو په تشبیه کولو سره نه یوازې دا چې د پوهې او فهم وړ ګرځولی بلکې اغیز ښیندونکي هم ثابت کړي همدارنګه د بدو خبرو مجلس او صحبت څخه د ډډې کولو لپاره یې څومره اغیزمنه بیلګه وړاندې کړې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی هغه انسان چې د نیکو اشخاصو سره کینی د هغه مجلس د هغو کسانو سره وي چې هغه د الله نه ویریږي د هغه په شان دی چې هغه عطار سره ناست وي که د عطار نه عطر وانه خستل خو د عطرو بوی خو ورته رسیږي او هغه کس چې هغه د فاجرو د بدبختو سره کینی د هغه مثال داسې دی لکه چې هغه د آهنګر سره ناست وي که جامې یې ونه سوځي اول خو به جامې سوځي چې د آهنګر د بټۍ په خوا کې ناست وي که جامې ونه سوځي نو هغه بد لوګی او بد دود خو به د دې پوزې او دماغ ته رسیږي نه همدارنګه قدرمنو اوریدونکو کم شخص د بدو او غلطو خلکو سره ناسته ولاړه او مجلس کوي نو د هغه د غلطو افکارو نظریاتو او بدو عادتونو اغیزه به په ژوند ضرور پریوځي که هغه دا اغېز په شعوري توګه قبول نه کړي نو دا شیان به په هغه په غیر شعوري توګه اغېز وکړي د احادیثو په کتابونو کې داسې ډیر حدیثونه شته دی په کوم کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تشبیه او تمثیل په ذریعه خپلې خبرې داسې واضح کړي